بېشکه هغوی چې زموږ نازل کړي څرګند آیتونه او سمې لارښوونې له هغه وروسته هم پټوي چې خلکو ته مو په کتاب کې ښه بیان کړي نو دوی به الله هم له خپل رحمته شړي او ټول لعنت ویونکي به هم لعنت پرې وایي پرته له هغو چې توبه یې وکړه عملونه یې سم کړل او حق یې بیان کړ نو توبه به یې قبلوم او زه ښه توبه منونکی ډېر مهربان یم نو هر سهار به له ابو امامه رضی الله عنه څخه روایت دی هغه وایې چې بېشکه داسې یو قوم، صحابه وو، ډېر فتوحات وکړل چې د هغوی د تورو موټي په سرو او سپینو زرو نه وو ښایسته، یقینا د هغوی د تورو موټي په پلو، پوستکو، سرپو او اوسپنو ښایسته وو. ددې حدیث روایت بخاري کړی دی. د سفر المظفر د میاشتې نهه ویشت مه نیټه چې د دوه زره او اتلسم میلادي کال د نومبر د میاشتې له اووه مې نیټې سره سمون خوري. د نن ورځې خپرونې ته مو زه صمیم الیاس هرکلی کوم. په پیل کې ستاسو پام د خبرونو سرټکو ته راګرځو. د فراه ولایت په پشتکو کې مهم کنډک فتحه دېرش تنه مزدور عسکر وژل شوي، شل تنه یې ژوندي نیول شوي او ګڼ مهمات یې ولجه شوي دي. په پکتیکا ولایت کې د امریکا اشغالګرو په چاپه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون یوویشت تنه هېوادوال شهیدان شول. د هرات ولایت په شینډنډ کې څلېرویشت تنه مزدور عسکر قتل د الخندق عملیاتو په لړ کې بیګا شپه د فراه ولایت د پشتکو ولسوالۍ اړوند سیمه کې د مزدور عسکرو په مهم کنډک د اسلامي امارت مجاهدینو پراخ وسلوال بریدونه ترسره کړل. بریدونه چې پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوې تر سهاره یې دوام وکړ. د بریدونو په پایله کې یاد کنډک په بشپړه توګه فتحه، د معلوماتو له مخې دېرش تنه مزدور عسکر ځای پر ځای قتل او شل تنه یې ژوندي نیول شوي دي. همداراز پنځه ټانګونه، دوه کاماز موټر، پنځلس امریکايي موټرسایکلونه سوځول شوي او دوه ټانګونه، دوه رینجر موټر، یو کاماز موټر، یو لوکسل موټر، یو سل او دېرش مله سپکې او درنې وسلې او څلور موټره مهمات ولجه شوي دي. په پېښه کې یو تن مجاهد هم زخمي شوی. همداراز د یاد ولایت د بالابلوک ولسوالۍ اړوند سیمه کې بیګا شپه د مزدور عسکرو پر مهمه قرارګاه وسلوال برید ترسره شو. بریدونه چې پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوې، دوه نیم ساعته یې دوام وکړ. د لومړنیو معلوماتو له مخې د قرارګاه ټول ټاورونه فتح شول، پکې اته تنه مزدور عسکر قتل او څلور تنه نور ژوبل شوي دي. په پېښه کې دوه تنه مجاهدین هم زخمیان شوي. د پکتیکا ولایت د ګیان ولسوالۍ په بازار او نږدې کلیو باندې امریکایانو وحشیانه چاپه ووهله چې ګڼ ملکي خلک یې شهیدان کړل په دغه چاپه کې د سیمې د بازار ټول دکانونه مات او چور شول د خلکو کورونه تلاشي شول قیمتي توکي ترې غلا شول دوکانونه او کورونه یې له غلا او چور څخه وروسته په بمونو والوزول، د خلکو څخه یې نقدي پیسې هم وړي دي. بیا یې د عامو کلیوالو په وژنه پیل وکړ چې د پنځو ښځو او دریو ماشومانو په شمول یې یوویشت تنه هېوادوال په مرمیو وویشتل او ټول یې شهیدان کړل. په پېښه کې د یو تن کلیوال پیر احمد له کور څخه یې پنځه ښځې او درې تنه ماشومان شهیدان کړي، کور یې ورته په بمونو الوزولی، دوه تنه کلیوال یې هم له ځانه سره بیولي دي. په یو بل وحشت کې تېره شپه د همدې امریکايي اشغالګرو او د کابل ادارې غلامانو د کاپیسا ولایت نجراب ولسوالۍ افغانیه دره کې د ملکي خلکو په کورونو بریدونه کړي، د ګڼو کورونو دروازې یې ماتې کړې دي، عام کلیوال یې وهلي او ډبولي، خلکو ته یې سخت مالي زیان رسولی دی. دغه جنایت په داسې حال کې دوام لري چې د بشر د حقوقو په نامه ګڼې نړیوالې موسسې او د ملګرو ملتونو استازي یې ګوري، اوري او پرې خبرېږي، خو د دې لپاره چې جنایت امریکایان کوي له ویرې څه نه شي ویلی او برعکس بیا په خپلو راپورونو کې د ملکي خلکو د وژنې پړه پر مجاهدینو اچوي. د اسلامي امارت ویاندوی ذبیح الله مجاهد د هرات ولایت د شینډنډ ولسوالۍ اړوند سیمه کې د اسلامي امارت یو تن نفوذي مجاهد په یوه پوسته کې د خپل ټوپک شپېلۍ په مزدور عسکرو راواړوله. وروسته سمدستي مجاهدینو په سیمه کې د دښمن په دوو پوستو او دوو قرارګاوو وسله وال بریدونه ترسره کړل. همداراز د عبدالله اباد په سیمه کې مجاهدینو په مزدورو کومکي عسکرو وسله وال بریدونه ترسره کړي. په پوستو او قرارګاوو کې شل تنه مزدور عسکر ځای پر ځای قتل او اته تنه ژوبل شوي او په کمین کې څلور تنه مزدور اربکیان قتل او یو تن ژوبل شو. مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ نوه زیان نه دی اوښتی او د دښمن څلور جلسي ټوپکونه یې ولجه شوي دي. همداراز د یاد ولایت په رباط سنګي کې یو پولیس د غلچکي برید په ترڅ کې ووژل شو. د فاریاب ولایت د پښتون کوټ ولسوالۍ اړوند د سنګي زرد په سیمه کې بیګاه شپه یوولس بجې مزدورو کمانډو عسکرو او اربکیانو په مجاهدینو تعرضي برید ترسره کړ چې د مجاهدینو له لوري له غاښ ماتونکي ځواب سره مخ شول او سخته جګړه ورسره ونښته. جګړه چې د شپې تر څلورو بجو پورې دوام وکړ، په پایله کې یې لس تنه مزدور کمانډو عسکر او اربکیان ځای پر ځای قتل، پنځه تنه نور ژوبل شول. د پنځه تنه وژل شویو جسدونه د جګړې په ډګر پاتې شوي. همداراز له دښمن څخه څلور کلاشینکوپونه او دوې مخبرې د مجاهدینو لاس ته ورغلي. په پېښه کې دوه تنه مجاهدین هم زخمیان شوي. د یاد ولایت د قیصار ولسوالۍ اړوند د ارکیلیک په سیمه کې تېره ورځ غرمه یوولس بجې له مزدور دښمن سره سخته جګړه ونښته. جګړه چې د ماسپښین تر دریو بجو پورې دوام وکړ، په پایله کې دښمن ته تلفات اوښتي خو کره شمېره یې نه ده ترلاسه شوې. همداراز د یاد ولایت په المار کې یو مزدور پولیس ژوبل شو. د زابل ولایت د مرکز قلات اړوند د سپینې غبرګي په سیمه کې پرون ماسپښین یوه بجه د مزدورو پولیسو په شوبله د خښ کړای شوي ماین په مټ چاودنه ترسره شوه. د چاودنې له امله شوبله په بشپړه توګه ویجاړه او په کې د قومندان شفیق په شمول د کنډک اته تنه مزدور پولیس ځای پر ځای ووژل شول. د میدان وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ اړوند شیخ آباد زرني سیمه کې د مزدور دښمن پر پوسته وسلوال برید ترسره شو. د راپورونو له مخې دغه یو ساعته جګړه کې ګڼ شمېر مزدور عسکر وژل شوي چې د اتو تنیو جسدونه د جګړې په ډګر پراته دي، همداراز اته شل ډزې، یو پیکا، یو راکټ او ګڼ شمېر نور مهمات او وسلې د مجاهدینو لاسته ورغلي دي. د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ اړوند ټنګانو د ګودر په سیمه کې بیګا شپه یوولس بجې د مزدور اربکیانو په پوسته وسلوال برید ترسره شو. د برید په پایله کې درې تنه مزدور اربکیانو ته مرګ ژوبله واوښته. همداراز پرون مازیګر پنځه بجې د یادې ولسوالۍ اړوند د سرخدوس په سیمه کې دوه تنه مزدور عسکر یو په بل پسې د درسکو په مټ وویشتل شول. د یاد ولایت د سنګین ولسوالۍ اړوند د پیچ په سیمه کې بیګا شپه اته بجې درې تنه عسکر د لیزري وسلو په مټ وویشتل شوي چې مړه او ژوبل شول. همداراز په هغو نورو مزدور اربکیانو وسلوال برید ترسره شو چې د کومک په موخه را روان وو. د برید په پایله کې د دښمن یو موټر سایکل ویجاړ او اوربند یې سپاره دوه تنه مزدور اربکیان ځای پر ځای ووژل شول. همداراز د یاد ولایت د نیش ولسوالۍ اړوند د نیازو د سرای په سیمه کې پرون سهار د مزدور دښمن یوه شوبله د دشکې په مټ وویشتل شوه. لږ شېبه وروسته په سیمه کې د دښمن یوه شوبله د خښ کړای شوي مین په مټ والوزول شوه. په پېښه کې دواړې شوبلې ویجاړې او پکې سپاره مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته. همداراز یو بل مین د مزدور دښمن په مین پال عسکرو وچاودید خو د مرګ ژوبلې په اړه کره شمېره نه ده ترلاسه شوې. د ید ولایت د میوند ولسوالۍ اړوند د مندوزو په سیمه کې پرون غرمه دولس بجې د مزدور عسکرو په هغه قوه وسلوال برید او د خښ کړای شویو ماینونو په مټ پنځه چاودنې ترسره شوې چې سیمې ته د سرایونو د نړولو لپاره راوتلي وو. د چاودنو او برید له امله دښمن ته مرګ ژوبله اوښتې خو کره شمېره یې نه ده ترلاسه شوې. د غزني ولایت شلګر مفتوحه ولسوالۍ اړوند د عاشقوالو سیمه کې مجاهدینو د مزدور اردو په هغه عملیاتي قوه برید وکړ چې هڅه یې کوله د قره باغ محاصره ولسوالۍ ته د اړتیا وړ اکمالات ورسوي. د دغه دوه ساعته جګړې په ترڅ کې د مزدور دښمن دوه ټانګونه او یو غټ موټر تخریب، پکې سپرو عسکرو ته درنه مرګ ژوبله واوښته. همدا راز د یادې ولسوالۍ اړوند چهاردېوال سیمه کې مجاهدینو د مزدوري اردو په محاصره شوې قرارګاه د لېزري وسلو په مټ برید ترسره کړ. د راپورونو له مخې دغه برید کې درې تنه مزدور عسکر ویشتل شوي، خو د مرګ او ژوند په اړه یې دقیق معلومات نه دي ترلاسه شوي. همدا راز په یاده سیمه کې مجاهدینو د مزدوري اردو په مهمه محاصره شوې قرارګاه د مزایلو، اشتاددو، دهشکو او سپکو وسلو په مټ برید ترسره کړ. جګړې د مازدیګر تر څلورو بجو پورې دوام درلود چې په پایله کې د مزدور دښمن یوه عراده ټانک تخریب او یو شمېر عسکر مړه او ژوبل شول. یاده قرارګاه چې درې سوه او پنځوس تنه عسکر په کې مېشت دي، له تېرې اوږدې مودې راپدېخوا د مجاهدینو تر کلکې محاصرې او دوامدارو بریدونو لاندې دي. د بغلان ولایت پل خمري ولسوالۍ اړوند ډنډیغوري ساحه کې د ګډ دښمن په عملیاتي قوا بریدونه وشول چې له امله یې هغه سیمې یو ځل بیا د اسلامي امارت مجاهدینو لاس ته ورغلي چې تر دې له مخه مجاهدینو فتح کړې وي. د معلوماتو له مخې د یادو بریدونو په مهال د مزدور دښمن یو ټانګ او یو رنجر هم د مجاهدینو لخوا په ثقیله مرمیو لګېدلي چې له امله یې درې تنه مزدور عسکر وژل شوي او د ټپیانو په اړه معلومات نه دي ترلاسه شوي. همداراز په یاده سیمه کې ګوډاګي دښمن د خپلو خارجي بادارانو په ملتیا د هوا او ځمکې له لارې بریدونه وکړل چې د مجاهدینو له لورې هم په مقابل کې چاودنې او غلچکي بریدونه روان ول. تر دې دمه دښمن د پام وړ پرمختګ نه دی کړی او په رسنیو کې د لاسته راوړنو خبرونه محض دروغ دي. وارخطا دښمن د پخوا په څیر دا ځل هم خپل شکست په ملکي زیان او مرګ ژوبله پټوي ځکه یې نو په کلیوالو سیمو ړانده بریدونه کړي او د عام ولس کورونو او کروندو ته یې زیان اړولی دی. وروستی خبر دا چې د کاپیسا ولایت نجراب ولسوالۍ اړوند افغاني اداره کې وحشي یرغلګرو او کرایه شوو ګوډاګیانو یې د ملکي خلکو په کورونو چاپه وهلې چې په کې یې د بې شمېره ملکي کورونو دروازې په بمونو الوزولي، کورونه یې تلاشي کړي او عام خلک یې وهلي او ځورولي دي او په دې برسېره یې مالي زیان هم وراړولی دی. وروسته سیمې ته مجاهدین رسېدلي او په ګډ دښمنې بریدونه کړي چې له امله یې څلور تنه مزدور عسکر وژل شوي او شپږ تنه نور ټپیان دي. د خبرونو پای د شریعت ږغ راډیو. د اردو پولیسو او کمانډو په لیکو کې شامله هېوادواله! که غواړې چې تر ټولو افضله غذا وکړې، که غواړې چې په دنیا او اخرت کې بریالی او ستر مقام ترلاسه کړې، که غواړې چې نوم دې د اسلام او وطن په تاریخ کې د قهرمان په عنوان ثبت شي او که غواړې چې د خپل ولس او کورنۍ په زړه کې د ویاړمن غازي په حیث ځای پیدا کړې، نو په خپل لاس کې ټوپک دې پر غاصبو امریکایي عسکرو، مشاورینو یا روزونکو ورواړوه. د خپل ټوپک مرمۍ د دې سرسخت کافرانو په سینو کې سړې کړه او دغه ظالم جابران د دوزخ کندې ته ولېږه. په دې یقین ولره چې په دې کارنامه سره جنت ګټلای شې، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، چا چې کافر مړ کړ نو بیا به له دوزخي کافر سره نه یو ځای کېږي، یعنې دغه غازي به جنت ته ځي. یقی اصل رانیست اشغالګرو ته د نفوذي بریدونو پیغام د تېرې شنبې په ورځ د نومبر په درېیمه په پلازمېنه کابل کې د اجرې اردو د کمانډو ځواکونو په تعلیمي مرکز کې یو افغان عسکر خپل ټوپک پر امریکایي روزونکو ورواړاوه او د لوړ پوړي سلاکار او روزونکي برینټ ټایلر په وژنه سربېره یې څو تنه نور ټپیان کړل. ځانګړي ځواکونه د امریکایانو هغه داخلي اجیران دي چې په ډیر دقت او له ژورو پلټنو وروسته ورته کسان انتخابیږي. دا چې د همدې ځواکونو له منځه پر لوړ پوړو امریکایي روزونکو ډزې کیږي معنا یې دا ده چې په افغانستان کې د اشغال ضد ذهنیت تر هر ځایه رسیدلی او اوس هیڅ پوځي یا ملکي جوړښت، اداره او محل هم د امریکایانو له پاره امن نه دي. په کابل کې امریکایي روزونکو ته داسې مهال مرګ ژوبله اوړي چې له دې څو ورځې وړاندې د هرات په شینډنډ ولسوالۍ کې هم یوه افغان عسکر خارجي اشغالګر وژلي وو او له هغه وړاندې په کندهار کې د عسکرو په منځ کې نفوذي مجاهد د داخلي او خارجي جنرالانو په غونډه ډزې وکړې چې د کندهار د امنیه قومندان په شمول څو لوړ پوړي ګوډاګیان پکې مړه او په کندهار کې د امریکایي ځواکونو مشر جنرال جیفري سمایل یې پکې ټپي شو. د افغان عسکرو له منځه پر امریکایي اشغالګرو د وژونکو بریدونو ناتمامه سلسله چې د اشغالګرو او ګوډاګیانو تر منځ پر له پسې بې باوري زیاتوي، روحیه یې له منځه وړي، د خطر او تلفاتو کچه یې لوړوي او د اسلامي امارت د مجاهدینو په ژوره پوځي پلانګذاري او پراخ لاسرسي دلالت کوي، له دې نه علاوه اشغالګرو ځواکونو او د هغوی متبوعو هېوادونو ته یو لړ نور پیغامونه هم له ځان سره لري. دا بریدونه د تاریخ هغه ثابته خبره یو ځل بیا رښتیا کوي چې افغان ولس هېڅوک په پیسو نه شي خپلولای او اخیستلای. له بهرنیو اشغالګرو کرکه او له هغوی سره دښمني د دې ولس د هر وګړي د فطرت برخه ده. نو ځکه اشغالګر باید د دې هېواد له هر وګړي د خطر احساس وکړي. دا وضعیت اشغالګرو ته ورښيي چې دوی که په دې هېواد کې د اوسېدو او د اشغال د دوام فکر لري، نو باید تر ابده همدا د ډار او اضطرار حالت وزغمي. همېشه باید د جنرالانو په کچه د خپلو لوړ پوړو کسانو د مرګ ژوبلې زغم ولري او دلته د اوسېدو په حال کې باید هر وخت هر ځای او له هر چا د مرګوني خطر احساس ولري. دا چې نفوذي بریدونه د مصرف او خوارۍ په لحاظ هوسا، خو دښمن ته د تلفاتو او رواني، سیاسي اغېز په لحاظ ډېر موثر دي، اوس د مجاهدینو او ټولو په دین او وطن مینو افغانانو همدې حربې ته پام اوښتی. همدې حربې ته پام اوښتی. او هڅه کوي چې په همدې طریقه په اشغالګرو مرګوني بریدونه ترسره کړي او د اوولسو کلونو مظالمو انتقام ترې واخلي. په همدې اساس تمه کېږي چې په نږدې راتلونکي کې به دا ډول بریدونه نور هم زیات او د مسلح جهاد د یوه مهمې او اساسي برخې په حیث مطرح شي. دې حالت ته په پام سره که اشغالګر ځواکونه د اشغال په دوام ټینګار کوي او یا هم په افغانستان کې خپل پوځیان، روزونکي، سلاکاران او نور کارمندان زیاتوي، معنا یې دا ده چې نفوذي غازیانو ته د برید سهل الحصول اهداف برابروي چې باید د درنو تلفاتو زغملو ته هم امادګي ولري.